او نظام او بیا هم ویلي چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي که پوهنتونونه دي که اکاډمۍ دي که نصاب ده که د معارف وزارت ده که د عالي تحصیلاتو وزارت ده که عدلیه ده که قضایي سیستم ده دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی د هغو نه ګیله نشته ده چې هر څه کوي ځکه هغوی جوړ شوي راغلي په همدې خاطر دي بل هم دا ویلې چې اسلامي خالص اسلامي جهتونه که هغه مدرسې دي یا خانقاوې دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي هغوی ډېر محدود وسایل لري حکومتونو دوی په خپله په یو ډول تنګنا کې ساتلي دي تنګۍ کې ساتلي دي چې دوی ډېر وسایل ونه لري تاثیر په ملت کې ډېر نشي خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولی شي دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره وه چې کوم نصاب موږ تقدیمو وړاندې کوو یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی په هغه کې خالص روحي او معنوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي دغه حل پکې نشته بلکې ډیر ځله داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډېر ځلې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوې ده او نور مدارس چې دي هغوی په خپله د خپلې وسې مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي یا اجتماعي مانن ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی خو هغه کوشش یې ناکافي و نیمګړی و زه تاسو یوازې یو مثال وایم چې د ځینو وروڼو په ذهن کې به دا ګیله وي چې ښه نو دا ډول کې استشراقي اسلام شو دا بل ډول بیا داسې د دوی وسایل کمزوري شو نو د اسلام او مسلماني به نو سړی د چا نه اخلي د مدارسو نه به یې اخلو د علماو نه به یې اخلو د خپل د دین د مراجعو نه به یې اخلو خو هغه چې د دین سره وفا لري اخلاص لري د دین سره د هدف ارتباط لري د تجارت ارتباط ورسره نه لري د موقف ارتباط ورسره نه لري د موږ تاسو په د افغانستان کې د کلو شمیر تاسو څومره تخمینوي څونه کلی به په ټول افغانستان کې تاسو نه پوښتنه کوم په افغانستان کې به څومره کلی تاسو تخمینی وایي دوه زره کلی خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په درې ولایتونو کې وي دوه ویشت زره نه به زیات تر څلوېښتو زره هم زیات دي زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمیر د دوو لکو تر دوه نیمو لکو پورې ده غټو واړه کلي بانډې دا چې حساب دوه دوه نیم لکه کلي چې موږ ولرو چې په هر کلی کې یو جماعت فرض کو نو څو جماعتونه باید موږ ولرو دوه لکه جماعتونه ولرو او بیا چې په هر جماعت کې یو ملا فرض کو چې مازن هم ورسره نه وي معاون هم ورسره نه وي نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان باید درلودلي وای دوه لکه ملایان هم درلودل هغه چې خلکو ته به منځونه ورکول مسجدونه به قربانې ودان او آباد به آیا زمونږ دغه دوه لکو علماو د زمونږ داسې اټکل دی دغه دوه لکه علماو زمونږ دا دوه لکه مه حسابوي دا یو لک حساب دغه یو لک علماو زمونږ د کمونیزم په خلاف یو لک مضمونونه ولیکل یو لک کتابونه او رسالې ولیکلې کمونیزم د یوې ورځې خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار و ها مسلسل کار وکړ د یو زلزلې خو نه و چې بس یو راپورته شو او ټول ملک ولړځاو کمونستانو وکولای شول کلو ته ورسیږي باندو ته ورسیږي غرونو ته ورسیږي درو ته ورسیږي د مکتبونو ځوانانو ته ورسیږي د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسیږي کارګری اتحادیو ته ورسیږي پوځ ته ورسیږي پولیسو ته ورسیږي خو زمونږ د کلي ملا خپل کلي ته لا نه رسېده د دې معنا دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ودرسېږي بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیستی و بس همدومره و چې دا ده چلاوه تر دې ور اخوا ته د فتنو د ګمراهیو د وارد شوو جهالتونو د مختلفو ایډیالوژیو د مقابلې نه څه ورسره و نه پانګه ورسره و نه یې غمه ورسره وه نه موږ یو لک کتابونه ولیکل نه یو لک مضامین ولیکل نه یو لک رسالې ولیکلې نه یو لک اجتماعي جوړې کړې او نه یو لک فیتې ودرلودلې چې د یو د هر ملا یوه فیته یا د پنځوس زره سیټې مو نه درلودلې د کمونیزم په خلاف ویناوې تقریرونه شل زره مو نه درلودلې زره مو نه درلودلې پنځه سوه مو نه درلودلې سل سیټې موږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې وه یو بل ته په کلو کې خورې شوې وی سل سیټې نه درلودلې او که وي نو هغه هم د ډېرو محدودو کسانو وي په ډېرو محدودو ښارونو کې او تر ډېرو ډېرو بېشمارو فشارونو لاندې همداسې وکړه اوس وګورئ بیا بیا اوس طالبیانو یرغل کړی ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې ګڼلی دی کلي ودان دي ملان هم ښه ډېر دي مساجد هم ښه ډېر دي خانقاوې هم ښې ډېرې تاسیس شوې ګړې هم تازه شوې بېرته دغه دوه لکه شاوخوا کلي چې دوه لکه مساجد ورکې دي او دوه لکه امامان شاوخوا ورکې دي دغه دوه لکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولریزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي څومره فعال دي د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا د تاسو د دین دښمنان دي څونه مزامین لیکلي دي کارنه پټ یې څونه لیکلي دي په مضمون لیکلو باندې او د مسلې په لیکلو د فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامه باندې هم ډېر څه کېږي څومره یې لیکلي دي دا اوس هم موږ ښه ډېر علما لرو مساجد ور باندې ودان دي خو اکثره یې داسې پېښېږي چې ملا صاحب د پي آر ټي په جومات کې امام دی جماعت ورته جوړ کړی پی آر ټي او امامت او خطابت پکې کوي ملاسب او ملاسب ځان کافر هم نه ګڼي ګمراه هم نه ګڼي فاسق هم نه ګڼي ځان بې دین هم نه ګڼي ښه نر غوندې نر ملا ګڼي ځان پانګه یې کمه ده علمي پانګه یې کمه ده د دین او د بېدینۍ ترمنځ د تفاوت دپاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات پکار دي دا د ده په نصاب کې شته نه د ده په کتاب کې شته نه د ده په کتاب کې یوازې د عباداتو ځینې مسائل شته د تیمم د روژې د زکات د حج د نفاس د حیض د صدقاتو د قتل د قصاص د دې شیانو مسائل پکې شته ده هغه ثابت مسائل دي د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو په هکله باندې یا د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو د حل لپاره له دوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ تاسې په زغرد باندې ویلی شو چې موږ او تاسو په خپل په علمی دګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابله توان نه درلود مخکې نه درلود اوس هم نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرګان دا لاړل نرونه د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تېره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي یا هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه مونږ ته را رسېدلی دین د همدوی نه را رسېدلی مونږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې مونږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلي په خپل جومات کې زما د کلي خپل امام ما ته قصه کړې زمونږ د خپل کلي په جومات کې به د کلي هلکانو چې په مکتبونو لیسو کې پوهنتونونو کې به درس وایه د ظاهرشاه په وخت کې د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جماعت په غول کې دننه الته به غړولې وو د کلی الکان به ورباندې راټول کړي وو او بیا به په جماعت کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مزامین او د پرچم د اخبار مزامین دا به خلکو ته شرح کول ملا صاحب ما به هم پکې برخه اخیستله زه به هم ورسره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونو کې به وایي داسې غټ غټ تندي به و شخ شخ برېتونه به و د دوه عکسونه به ما به دا څوک دی او هغه ویل چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به لیکلی وو امین یو ته به لیکلی وو ترکه یو ته به لیکلی وو ببرک یو ته به لیکلی وو یو بل ځناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناست وو دا یې نه شوه سره بېلولی چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خپراوي ځای ده او که دا د توحید د خپراوي ځای ده او دغو خلکو ته روا ده که نه روا دغه جایز دي که ناجایز شو دي دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ او تاسې باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د خپلو علماو منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټولو نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابلې لپاره زمونږ په رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغه کلی کلی ته ورسېده په هر کلی کې بیل بیل راوټو کېده اوس موږ اسلام د خپل کلی نه کډه وکړه بل خواته لاړ دا څل چې ملا صاحب موجود وو پیر صاحب موجود وو شیخ صاحب موجود وو حاجی صاحب موجود وو نو نه دی حاجی صاحب سره د معلومات وو نه دی پیر صاحب سره وو نه دی حضرت صاحب سره وو نه دی ملا صاحب سره وو او که هغه ډیر محدود خلک وو ډیرو محدود محدود ځایونه کې دا د تیر درس په اړه کې یو مختصر غو وضاحت وو د نن درس د منګ او تاسې د تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو طریقه لار او عمل د تنصیر وای په عربی کې تبشیر دوی ور باندې نوم ښیي یعنې زیری ورکول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څونه کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مجده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس د دغه موضوعاتو په اړه باندې اوړي را اوړي د هغوی دا ګمان ده بلکې دا عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی د هغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول غني خلکو ته د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږیږم چې مسیحیت څه ډول دین دی څه وخت شروع شوی څنګه تر ننه پورې راورسېده دا یو بېل بحث دی په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسي کې ډېر کم لیکل شوي دي او کېدای شي لا نه وي لیکل شوي دي چیرې یو نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو زرګونو مسیحي فوځونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او منصرین دا راغلل د افغانستان ولایتونو ولسوالۍ او کلو ته ورسېدل خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي نه په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي نن په زرګونو مجلې چاپ کړي نن په زرګونو انټرنیټ پاڼې لرلې دي نن په زرګونو باندې غونډې اجتماعات جوړ کړي او نن په لسګونو کړي دي او نه چېرته یو پنځه کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځئ دا د مسیحیت په باره کې موږ یو څه ولیکو چې د خپل ملت د موږ په دې دوکه نه شي تېر نه وځي په ځای د دې چې دغه کار یو ملا یو شیخ یو مفتي کړی وای به دا منبر ورنه نور ونیو زموږ او تاسې په عقیده باندې په هیواد باندې په حکومت باندې په نظام باندې په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت یرغل کړی هر څه یې راته پیمال کړي دي خو تر اوسه پورې موږ ته د موږ علماو په اکاډمیک ډول باندې په علمی ډول باندې د خپل د موږ د دې دښمن هغه هویت شناسای نه راکړي چې تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي ما خو ډیر کم لیدلی دي کابل کې ډیر کم داسې مزامین شته چیرې یو نیم یو ژورنالیست چیرته یو کار کړی وي یو علمی جهت یو دینی جهت یو اسلامی تنظیم یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی او دا یو لوی مشکل دی که دې ته علما متوجه نشي دې ته لیکوالان متوجه نشي دې ته ادیبان شاعران متوجه نشي د زمانې په تېرېدلو به کرا کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یوه آشنا پدیده ښکاره شي کرکه نفرت دا به ورنه نه وي بلکې بیا به ورسره د همزیستۍ شعار دوی هم پورته کړي چې بس تاسې هم اوسئ موږ به هم اوسېږو خیر تاسې به نه موږ به د دې ویره ښه موجوده ده راځو دې ته چې دوی ولې غواړي نور خلک نصرانیان کی او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ولې نصرانیان کوي د دې سوال د جواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته وروګرځو د تنصیر تعریف ته د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسی استعماری حرکت دی دینی سیاسی استعماری حرکت دی چې د استعماری جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایلو باندې تسلط او قبضه ده اوس بیرته راوګرځو د دې تاریخ هغه مفردات شرح کو یو یو ټوټه یو یو ټکی نو ګورو چې دې ته ولې دینی حرکت وای ځکه د دین له خوانه د کلیسا له خوانه د دوی د مذهب له خوانه د پلار اچول شوی دی او د دوی د دین علما د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي او شعار هم دین دی دوی وایي چې موږ خپل دین خلکو ته رسوو نو دا یې هغه د دیني وجه ده خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی په تنفیر کې یا د خلکو په نصراني کولو کې د دوی دعوه دروغجنه ده او د دې دلیل دا دی چې په خپله په غرب کې عیسایان یا مسیحیان مسیحیت نه مني دوی په خپله په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي په برتانه کې یو احصایه په کار اچول شوې وه په هغه کې د یو پوهنتون ځوانان د یو پوهنتون ځوانانو نه سروې شوې وه په سلو کې اووه نوي فیصدو یې ویلي وه چې موږ نه پوهېږو چې موږ مسیحیان یو که نه یو د دین سره نه څه تړاو شته دی موږ نه په دین پوهېږو نه هم د دین سره دلچسپي شته په سلو کې دوه کسانو یې ویلي چې هو کله ناکله د موږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو باید یو څه د دین خبره هم زده کړو په خپل دین هم ځان پوه کړو یو فیصد داسې ویلي چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دیني تړاو لرو د دین لپاره باید کار وشي د دوی په خپل غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې هلته نه خلک یهودیت مني نه مسیحیت مني نه اسلام مني هېڅ نه مني بس دی ده او خېټه ده او شهوات دي د خېټې لپاره او د شهوتونو لپاره هر څه کوي او تر دې چې لا ورتېر شي خپل د همدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې وو دوی په خپل په خپل مسیحیت باندې هغه عمل نه کوي په تیرو څو کلونو کې چې د مسیحي علما او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا رادیوګانو تلویزیونو اخبارونو کې راځي هغه څه شی ده هغه د دوی جنسي سکندلونه دي چې دوی څنګه په لیواتت ککړ دي څنګه په زنا واخته دي او څنګه یې واړه هلکان اغوا کړي دي او بیا د هغوی سره په کلونو کلونو بدفعلۍ کړې دي او بیا هغه دنیا ته راوتلي اخبار ته اخبارونو ته راوتلي دي او په دې باندې اوس سره اخته دي د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لویه ډنډوره چې نن سبا د دوی په منځ کې خوره ده هغه ده چې دوی په خپلو کلیساو کې څنګه په اخلاقي فجایو باندې اخته دي دوی په خپل خپل ځان لپاره مسیحیت نه مني د نورو خلکو لپاره به یې څه خور کړي خپل لا مسیحیت د مسیحیت په مقاصدو باندې پوه نه دي که چیرته دوی د مسیحیت د پاره کار کولی نو اول باید په خپل خلکو کې کړی خپل ولس یې ونوي فیصد بې دینه دی دوی بیا روان یې مسلمانان مسیحیان کوي یا هندوان مسیحیان کوي یا نور بودایان مسیحیان کوي یا چینایان مسیحیان وي یا نور ملتونه او دینونه چې څونه دي هغوی مسیحیان وي نو که چیرته د دوی هدف خالص دینی هدف وای نو په کار دا و چې مسیح د مسیحیت نړۍ غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقی دینی روحانی معنوي ټولنه وای ځکه تر ټولو ډیر وسایل هم دوی لري ډیر مطبوعات هم دوی لري ډیر رادیوګان هم دوی لري او ټول دنیا ته خیر هم د دوی د دوی په ګمان باندې چې د موږ خیر ورسیږي خیریه موسسې هم د دوی ډېرې دي نو اوله به د خپل ملت د خپل بچیان د خپلې ښځې دغه به د انجیل مطابق یې عیار کړي او برابر کړي به یو خپلو خلکو ته به خپل انجیل یې ورښودلی و دوی به یې ویل د عیسی علیه السلام په طریقه باندې روان کړي وو چې د دوی نه فارغ شوي بیا به نورو خلکو ته ورتلو دا چې خپل خلک له د عیسی علیه السلام پیغام نه مني خبره نه مني انجیل نه مني دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني الحاد په دوی کې دی بېدیني شهوانیت حیوانیت په دوی کې دی نو نورو خلکو ته به دوی د دین کوم پیغام ور ورسوي د دې نه معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه وروستنې ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی سیاسي او استعماري حرکت دی دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسي نفوذ وکړي الته سیاستمداران ولري او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري او د هغې له لارې نه داسې نظامونه قایم کړي چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن مو تاسو وینو دغه ډول اجتماعي ټولنې چې دا موږ تاسو نن وینو او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې دا موږ تاسو نن اوس وینو دغه ډول مدني ټولنې چې دوی د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو یو اړې راپورته کی تشکیلی کی تقویه کی تغذیه کی وی روزي او بیا دوی قدرت ته ورسي چې کله قدرت ته ورسي نو بیا دغه نوی حاکمان د دغه هیواد ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او که ځینې قراردادونه ورسره کوي هم هغه قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالر ورکړل شي نور د ملت سرمایه بیا بله خوا روانه وي او دا ځل د سرمایې د چلولو په لاره کې دوی هم ورسره پیټې چلوي تر سمندره دوی هم تر اړې پورې ورسره وړي چې بس موږ هم درسره وړو دا خپل وسایل هغوی سره ورچلوي وروړي نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هیواد د خپل عقیدې نه د خپل مادي وسایلو نه د خپل خزانو نه د ځمکې لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره وي دا وارې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسی استعماري حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خوريږي او چلیږي دا کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د اتلسمې پیړۍ په اوایلو کې اتلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمی او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت له لارې د مسلمانانو په ټولنه کې کار وکوي او دوی د استعمار ځای ناستې شي د استعمار باره کې هم تاسو درس واخیسته کنه چې ټول اسلامي هیوادونه یې واري مستعمره شوي وو هغوی چې کوچېدل نو په ځای باندې به یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي و هغه راغلل خو د هغوی لپاره د مشاورینو او د هغوی لپاره د لارښوونکو ضرورت و هغه ځای یا هغه خالیګا دغه مسیحي مبلغونو ډک هغه خالیګا دوی ډک کړه د نن نه تقریبا درې سوه کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسي او د نن نه یو سل او پنځلس کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یوه نسخه ولیدله چې د نن نه یو سل او پنځلس یا شپاړس کاله مخکې په لندن کې چاپ شوې وه په پښتو ترجمه شوې وه او بیا په لندن کې چاپ شوې وه تاسو ته یوه خبره وکړم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علیه السلام چې راغی هغه د موسی علیه السلام دین معنا او د هغه کتاب یې معنا دا کتاب منسوخ نه کړ بلکې هغه د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله داسې امر ورته شوی دا يهوديان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان يهودیت مني او موسی علی السلام هم مني خو يهوديان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې نه ده انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانې هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تیرو دوه دریو سوو کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خواره یې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل اسلامي نړۍ کې یې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته یې فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلق موجود و که په لبنان کې و که په سوریه کې و که په عراق کې و که په مصر کې و که په ترکیه کې و د دغو خلکو سره د ملاتړ په خاطر راغلو دا زموږ د دین ورونه دي زموږ دیني ورونه دي دوی لپاره موږ کار کوو دوی سره مرسته کوو چې کله دلته راغلل په مشرق کې په اسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو هغه یې چارج کړل تقویه یې کړل د مسلمانانو په خلاف یې عیار کړل تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او د هغوی دپاره یې تګلارې جوړې کړې د هغوی دپاره یې مادي وسایل په اختیار کې ورکړل نو هماغه و چې د تنفیر دغه اوسنۍ حرکت د تیرو دریو یا درې نیمو سوو کلونو راهیسې شروع شوی تر اوسه پورې روان دی ښه په اوج کې روان دی تر اوسه پورې دوی د دوه زره او اووه سوه نه زیاتې راډیوګانې په اختیار کې لري تنفیري حرکت تر دوه زرو او اووه سوو زیاتې راډیوګانې لري چې د نړۍ په یو شپېتو ژبو باندې خپرونې کوي یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي رادیوګانې کار کوي په پښتو ژبه هم مسیحي رادیو شته ده تاسو به اورېدلي چا چا اورېدلي دي مسیحي رادیو په خپرونې چا چا اورېدلي لاسونه پورته کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس یو دولس په تاسو کې چا چا په فارسي ژبه باندې د مسیحي رادیو خالص مذهبي رادیو خپرونې اورېدلې دي ډېرو کسانو په تاسو کې چا چا په ازارګي ژبه باندې په ازارګي لهجه باندې اورېدلې دي ډېرو اورېدلې استاد اورېدلې ما اوریدلی او یو ورځ لا یو ترانه پکې ویل د موسیقۍ سره ای عیسی مسیح ای خدای ما بیا به ملک هزاره بیا به ملک هزاره ما ویل دا د لګان اوس بامیانو تم راغواړي بیا به ملک هزاره بیا به ملک هزاره په هزارګي ژبه باندې همسته په بلوچي ژبه باندې همسته په ترکمني ژبه باندې همسته په ازبکی ژبه باندې همسته او بیا د هرې ژبې د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده یو به وګوري په مرکزی لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي د هر سیمې خلک د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپل چپی افغانستان ته رادیوي چپی افغانستان ته متوجه کړي دي د دې نه علاوه په دې باندې بیا وروسته وغږیږو چې په افغانستان کې تنسیر کم رول لري او په څه مسیر کې او په څه رفتار کې روان دی